سوره مومن مکی سورت ته او پدې کې پنځات آیاتونه او نه رکوګانی پنځات آیاتونه او نه رکوګانی دي سوره زمر نه پس نازل شوه ده حالت جمعی کې سلوختم نمبر دی په حالت د نزول کې شپیتم نمبر صورت ته ما قبل سره ربط سبق الغایات دا ذکر کړی دی چې لومبني صورت په آخر کې وسیق الذین کفروا وسیق الذین اتقوا یعنی د کافرانو او د مؤمنانو اخروی فرق بیان کړو او پراتون کی صورت کې د دې دنیایي فرق یعنی دنیا کې کافرانو د پاره عذاب او مؤمنانو د پاره د فرشتو استغفار د دې ذکر کوي چې د اسم فاعل اضافت شي نو اضافت نه تعریف نه حاصلېږي بلکې هغه په خپل حال باندې نکره وي چې د مصدر اضافت شي نو هغه معرفه کیږي اسم فاعل با نکره په نکره پاتې کیږي په خپل اصل باندې جواب بعض مفسرین ورکي چې قاعده غ وخت چلیږي کله چې اسم فاعل د حدوث په معنی کې وي او دلته اسم فاعل د دوام او استمرار په معنی کې وي او دا قاعده هغه وخت کې د چې کله اسم فاعل په معنا د حدوث کې وي په داسې صورت کې معرفه جوړې دي شي دویم اعتراض پیدا کی چې مخکې شدیدن صفت مشبہ ده مکی شدیدون صفت مشبه ده او قاعده دا ده چې صفت مشبه کده حدوث وی او که د دوام په دواړو صورتونو کې استمرار وی هغه کې او که استمراری وی نو چر هم اضافت سره معرفه نشي جوړې دي کله دوام وی کله استمرار وی په صورت کې اضافت سره معرفه غینا نشي جوړې دي جواب شدیدن په معنا د مشددن یعنی د اسم فاعل په معنا کې دی شدیدن په معنا د مشددن یعنی د اسم فاعل په معنا کې دی نو په دې وجبان دی دغه اعتراض په دې باندې نشي وارد دی مکه فرمای بل رب تیرې ما قبل سره چې په ما قبل کې ذکر د قران او ابتداءن په دې قول سره تنزيل الكتاب من رب العالمین او په ابتدا دې صورت کې ذکر د قران دی په تنزيل کتاب من الله العزيز العليم سره دغه سه دواړو صورتونو په ابتدا کې احوال د قیامت دي دایم ربط ته پاره کې محوال د قیامت دي په دې کې محوال د قیامت دي دغه سي موضوع د صورت چې دا بیان د احوال د قیامت او بیان د طریق مخالفین مخالفینو د طریق د لارې لدعوت القرآن د دې صورت نه تر سوره احقاف پورې دا و صورتونه دي د حوامیم ویل شي و صورتونه دي سوره احقاف پورې دا حوامیم دي ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا آل حامیم دیباج القرآن دي دا و صورتونه آل حامیم دي او دا دیباج القرآن دی دیباج ریخمی کپڑے تویلش امام ترمذی رحمت الله علیه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت کړی دی امام ترمذی رحمت الله علیه د حضرت ابو هريره رضی الله عنه نه روایت کړی دی چې نبی علیہ السلام فرمایي چې د ورځې په اول کې څوک آیت الکرسی او د سوره مومن دا اولنی درې آیاتونه اولولي نو الله به په دغه ورځ د هر بلا او مصیبت نه محفوظ ساتي په دا ورځ به الله د هر بلا او هر مصیبت نه محفوظ ساتي آیت الکرسی او د سوره مومن دا لومبني درې آیاتونه چې څوک د سحر وي ابن کثیر رحمت الله علیه دا روایت نقل کړی دی امام ترمذی ذکر کړی حضرت ثابت بنانی هغه یو عجیب واقعې ذکر کړی دا هغه وی چې زه یو ځل معرف کی تفصیلی ده یو بل صحابي یادې وي هغه سره ما په یو باغ کې نو ایزه دو رکعات نفل ته ودریدم وای ما چې دو رکعات نفل کول ما په ګدا یاتونه وې بخنه کون کې د ګناهونو او قابل التوب نو یغرا ته وی چې توبه تنوم او کا ورته چې توبه در له قبول کی ما وی چې شدید العقاب نو یغرا ته وی چې د انجام بد نه ته پناه وغواړه ما وی چې د طول ان وی چې جنت ته وغواړه پیدا خبرې وکړي ما چې په شابه نه وکتل په شا بیا سړی نو نو زه زر د باغ نه بهر راووتم بهر می خلکو نه تاسو کې چې دغه سی او سړی راغلو دغه سی دغه سی چلو هغه ما ته وی چې مونږ نه لیدل ارچانه وی تاسو کو ټولې وی چې مونږ نه لیدل دا ثابت بنانی دغه سی واقع ذکر کړي حضرت عمر رضی الله عنه مجلس ته یو سړی راتلو ډیر دنګ او سقنا کو خباړي ورله خدای ور کړی و سمودا غرانه او چرا بغیر ډیر خپل خبرې بهم کولې سمودا رانه حضرت عمر رضی الله عنه سکسانو نه پوسو کاغي ورته وی چې داغنو ماخلې هیواله بیا خو بیا شرابي شوی دی ورته سمروانی کوي حضرت عمر یو خط لیکو هغه کې ولیکل چې هذه رساله من عمر ابن الخطاب امير المؤمنين الى فلان بیا ولیکل چې دا الله د حمد او داغه د ثنا تلقین تعالی درکوم بل وی بل چاله ودا خط نو ورکه لاس پلاس به غلا ورکه چا څو وخت برابر او دور له خط ورک خط ورکول سراغا ډیر متاثر شو سترګو نه وک کراله ابي وی وی زه حیران حضرت عمر مالا د عذاب نیم يرولم او تلقین امراله د نه کای را کړی او د توبې تلقین امرا کړي ناغه وخت توبه داسي وي است چې په پوره ژوندۍ کې بیا داغه شراب نوم نه دی غستي او دیندار سره بناست نو فرمای حمیم ویږي په معنی دي حروف باندې الله تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم نازل دل د کتاب دی د جانب د الله نه چې غلبي والده علم والده غافر الذنب بخون کې د ګناونو دی وقابل التوبه قبل ان کې توبه دی شدید العقاب سخنجام والده ذ طول طاقت والده لا اله الا هو نشته بل معبود مگر یو غره الیه المصیر هغه طرف ته ټول ارس ورتاویږي پس راونی والمونږ دی لرا پسنګ او انجام په دنیا کې نو وکذالک ای کذالک الجدال فی الاخره هم دارنګ په آخرت کې بیا جګړه شي حقت کلمت ربک ای ثبتت کلمت ربک ثابت شو کلمه پروردگار ستاغه سره لام لان جهنم هيا لام لان جهنم علی الذین پاکستان باندې کفرو چې کفر کړي دي والکلمت هذا القول انهم اصحاب النار چې بتا کې سره دا اور والا خلک دي الذين يحملون العرش او کسان يحملون العرش ومن حوله چې يحملون العرش دا سوره زمر آیت نمبر 75 آیت نمبر 75 کې هم د دې مؤید لګ مخ کې موجود دی الذين يحملون العرش کوم کسانو چې عرش چت کړي دي یعنی کوم فرشتو چې عرش چت کړي دي ومن حوله وسوق چې عرش نه چار چا پیر دي یسبحون بحمد ربهم تسبیح بیانې په حمد د پروردگار خپل سره و یؤمنون بی ایمان راړي پاغه باندې ويستغفرون للذین آمنوا بخنه کوي بخنه غواړي د پار دا کسانو آمنو چې ایمان راوړي دي ربنا اے پروردگار زمونږه وسعت کل شیء رحمه برم د کافرانو ذکرو چې په دنیا کې پاغي باندې عذاب راشي چې په دنیا کې په دې عذاب راغی مخکم د کافرانو ذکر دی برم ذکرو اوس مخکم ذکر دی دغه یو ربط بل ربط ما قبل سره ما قبل کې بیان د مؤمنانو او په دې کې بیان د کافرانو دی خلاصې سره بیان د طریق مخالفین د طریق المخالفین لدعوت القرآن فی التذکیر بما بعد الموت ځکه چې دی به بیا وایي یا حسرتا یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول اے کاش اے کاش ولی مونږ اطاعت نکو دا الله او اطاعت د رسول اذ تدعون الى الايمان کله چې بلنه ور کړی شي اذ تدعون الى الايمان د شرک رد به وش تاسو به انکار کو و ان یشرک به و ان یشرک به او کله چې با شریک جوړ شه داغه سره و ان یشرک به کله چې ور سره شریک جوړ کړي شو نو تؤمنو تاسو بیا ایمان راړو نو فالحکم لله پس فیصله چې دا غا الله د پاره ده او بل نازلی القرآن لحیات القلب دا د زړه روح دی دې ده کې دا یو خبره باندې ځان پوهه کې دا چې کومه بره تیر شو احییت نسنتین دوزلا مرگ او دوزلا جون باندې خبره دا غلې کړې یلقی الروح نازلوی بعد راز خبری علا من یشاو پچا باندې چو غواړي په خپل حکم سره چې پچا غواړي من عبادی د خپل بندگان لینذر یوم الطلاق د پاره دی چې یرید روزي د ملاقات نا ای ملاقات اعمالهم وانذرهم خبر ورکړه دوی ته یوم الازفتی د نږدې راتلونکي ورځې داغه خبر ورکا اذ القلوب لدى الحناجر اي قلوب الكافرين کله چې زړه د کافرانو ورسیږي مرایتا داخله کوئی زړه مې مړ دی پوزې لراغله دا زړه مې دې مرایتا را رسیدلې نو دغه ته مراد دې ډېره تنګي براشي په کافرانو باندې يعلم خائنة الاعين هغه په پیجنی هغه نره نظر د سترګو دا د سترګو اشاره کنه خلک یو بل ته وایي داس وما تخفي الصدور او سچ پزړه کې تاسو پټ کړی وي والله يقضي بالحق الله فیصله کوي پرشتیا سره يحكم بالحق والذین يدعون من دونه او څوک چې بلنه ورکي دا الله نه علاوه لا يقضون بشيء فیصله نشي کولای د هیڅ چیز ان الله سميع ان الله هو السميع البصير پتاکي سره الله تعالی اغاوریدون کې او بینا دی اولم یسیرو فی الارض اولم یسیرو فی الارض ندی ما قبل سر ربط مخکې رکوع کې چې کافرانو ته سزاګانې ملاو شوې راتلون کې رکوع کې دي چې هغه خلق د دوی نه په قوت او وجود کې ډیر غټو الله غیم راونی ول ځکه چې د معجزاتو باوجود د رسول انکار وکړو نو دا غي څنګه انجام الله فرمایي بل را پته چې ما قبل کې بیان د مخالفینو او په دې کې داغي د انجام ذکر دی په دنیا کې خو یا څه د دعوت قرآن د پاره د مخالفینو طریقې کار هغه څه دی او نو دې د پاره د الله نه میواق سوک منع کونکي بچ کونکي ذالک بیان نوم کان تاتیهم رسلهم بالبينات ناران یول په دی وجه بیان نوم کان تاتیهم پتا کی سر راغلی دی سرا رسلهم رسولان د دی بالبينات فواضح دلائل سرا فکفروا پس د انکار کو فاخذهم الله پس راونی ول الله تعالی او پخکارا دلائل سره حجت قولیه الى فرعون دین مراد سے سلطان مبین نا عصا لاٹی دی موسی علیہ السلام هغه تینا مراد دا چې مونږه دی ولېګو فلاټه سره لاټی مورله نشانی ورکړه کنه ښکار دلیل الى فرعون و هامان فرعون طرف تا او هامان طرف تا وقارون او قارون طرف تا فقالو ساحر کذاب نو دې ټول وی هاذا ساحر کذاب دا ډیر دروغجن جادوګر دی فلما جاءهم بالحق فسر کله چراغ غیلا کلمه حق ای بالصدق لا اله الا الله من عندنا د جانب زمنا نو قالو دی وی اقتلوا ابناء الذين امنوا معه فرعون او داغه سرداران وی وقتلوا ابناء الذين امنوا معه قتل کئ زامن دا کسانو چې ایمان راوړې د د موسی علی السلام سره واستحيوا نساءهم ژوندې پرېګ دی لونه دی وما کید الکافرین الا فی ضلال نو تدبیر د کافرانو مگر په گمراهی کې پروتو ای فی هلاک و خطائن په هلاکت او خطا کې چې بدل نه کی دین ستاسو او ایظهر فی الارض فی الارض الفساد یا بخور کړي په دې ځمکه کې فساد په هر علاقه کې د دوو ذهنونو خلک دوه ذهن خلک وسی مذهبي موسیږي سیاسي موسیږي فرعون دو جملې وي یوی دا وی چې انی اخاف ان یبدل دینکم په دې یریګم دین در لبدل نکی نو مذهبي خلک چون هغه ځان تراواړو او بیا وای ای او ان یظهر فی الارض الفساد یادا چې دې ظاهر کې په دې ځمکه کې فساد نو سیاسی خلک راو پارول ورپسې سیاسی خلکو د پاره داوي مذهبي د پاره وقال موسی و موسی علیہ السلام انی عذت بربی ز پنا غوارم په خپل پروردگار سره او ربکم او پروردگار تاسو سره من کل متکبر د هر یو متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چې ایمان نراړي پرز د حساب باندې وقال رجل مؤمن او یغسړي مؤمن من آل فرعون رجل مؤمن حسقیل دا د فرعون د ترزیو فرعون چې کله وی چې ما مونږ کوي زه موسی قتلوم نو د فرعون په کابینه کې داغه د ترزوی حسقیل دا حسقیل علیہ السلام سوچ وکړو چې کچره دې قتل کړو نو الله به تاسو کوي او کچره زغګ نکوم کزغه کوم نو ما وجنی که زمونږ مخې ته سړی قتل کو مونږ غږ نه کو نو الله بمرانی سی کنه او که چېرې غږ کو نو دیم وجنی نم پری دی نو بس هغه داس طریقه وکړه چې دته وی تقتلون رجلا ان یقول ربي الله هغه وجدا و چې پټ مسلمانو الا سبیل الرشاد مگر دنی غلاری وقال الذي آمنا او یا کس چې مان راوړو یا قوم قوم زما ان يخاف عليكم زيريګم پتا سو باندې مثل يوم الاحزاب د دا قسم ورځي دراتلون مثل يوم الاحزاب ای مثل عذاب الكفار وړاندې چې کوم راتلون کې ورځ ده د تیرشو قومونو پشان وړاندې قومونو پشان مثل دعب لکه چې حال شو قوم نوح د قوم د نوح علی السلام وعاد او د عادیانو سمودیانو یوم التناد د فریاد د ورځې نه روح المانی کې دی او مظهری کې دی معالم التنزیل کې دی بحر محیط کې دی مواهب الرحمن کې دی کمالین وغیرہ ټول تفسیرونو کې دی ټول کې دې ده کې لوی باس دی البته دا خبره ده چې درست ټول تفسیرونه دي ټول صحیح لیکل کړي دي یو تفسیری پکې دا کړی دی چې څو وخت دنیا کې پتا سو عذاب راشي نو تاسو وا د خپل امداد د پاره یو بل ته आवाजونه کوي یوم التناد یعنی یو بل تفریات کول ینادی بعضهم بعضا دغه ته مراد ده دویم تفسیری کړی دی چې کله قیامت ورځ وي نو الله طرف نه فرشتہ आवाजونه کوي چې فلان کې دراشي فلان کې دراشي فلان کې دراشي دا یو تفسیر بم تاسو ته ملاو شي بعضی تفاسیرو کې چې نه دا اصحاب الاعراف نه دا اصحاب الجنه نه دا اصحاب النار سورہ اعراف کې موجود دي اصحاب اعراف تبا आवाज کی اصحاب جنت تا جهنم والو ته आवाज وکي سورہ اعراف کې موجود دي او حدیث کې دام دي چې کله جنت والے جنت تلاړ شي نو الله بو یا اهل الجنت دوزخ والے او تبا الله بو یا اهل النار بیا دام حدیث کې دي چې دا مرګ به د ګډوري شکل کې راوستي شي الله به زب کی بیا به الله आवाज وکي اهل الجنه خلود لکم ستاسو د پاره خلود دی ویا اهل النار خلود لکم من یوم هذا یا من هذا اليوم نن ورځ نه تاسو د فارم خلود دی الله فرمایي من موقف الحساب الى النار نه حساب هغه ځای نه چې اور طرف ته بیریږي دی به تختی نو دا هغه تخت ذکر ورته کوي یوم تولون مدبرین ای تولون وجوهکم حال کونکم مدبرین هدایت ورکونکي ولقد جاءکم یوسف من قبل او په تحقیق سره قامخا راغله تاسو لا یوسف علی السلام مکه دینا بالبينات واضح معجزو سره فما زلتم فی شک مما جاءکم به فما زلتم پس همیشه د پاره بتا سو شک کیږي پس همیشه د پاره با تاسو شک کی دا غسیز باره کې کم چې تاسو لراغلې دي نو ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبينات صاحب جلالین وغیرہ لیکلی دي چې دې دوه تفسیر دي نمبر 1 یوسف علی السلام له عمر دراز ورکړې شو نو دغه خلکو هم لیدلو نمبر 2 دا د یوسف بن یعقوب نو بلکې دا بل یوسف و نو دوی وی چې دنه پاس ببل نبی ناراضي امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې فرمایي دغه سي علامه علوسی ان لسیم فرمایي چې دا خطاب دی ته خو پاسل کې مراد ته مشران ده دی بلکې اوله سپاره کې دي وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى نو نبی علیہ الصلات والسلام د زمانه چې کوم يهوديان دی باندې غمن او سلوانونه دي چې دسترخوان خدای له نور راغلي تیر شو لراغلو دای ته ولی ذکر کیږي هو مراد ته پلار نکد دی دي چې اے په پلار نک شرمېدل يهوديانو تاسو پلار نک داسې کړون تاسو خو به کوي ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فسمشد پار تاسو فی شکن پشک وی مما جاءکم بی دا غسینا چې کوم تاسو لراوړې دي حتا اذا هلکا تر چې حد پوری چې کلا هلکا قلتم کله چې یوسف علیه الصلاۃ والسلام وفات شنو تاسو به پر یوسف بارے کې سره هلاکه لفظ راغلی دی ریزان کوی کې زمونږ اصطلاح کې چې څوک طبيعي مرګ باندې مرشي په خپل مرشي نو مونږ وایو چې مړ دی او چې حادثه کې مړ شي نو مونږ وایو چې هلاک شي عربي کلام کې دواړو ته هلاک ویل شي څوک مړ شي بس وایي هلاکا دا ځکه دې هلاکا لفظ راغلی قلتم تاسوی چې لن یبعث الله ارجز بنر علی کی الله تعالی من بعده پس داغنا رسول رسول نو دا الذين يجادلون دا الذين يجادلون کې یو ترکیب علامه جلال الدین محلی کوي غوی چې سلطان اتاهم دا مبتدا شو سلطان اتاه دا مبتداش کبر مقتن عند الله دا خبر شو بعض فرمایي چې مصرف مرتاب دواړه نکری دي ځکه په دې کې تعمیم دی چې هغه لفظا مفرد د امن او مانن جمع ده نو معنا بداشي چې مصرف مرتاب سوق دي هغه خلک دي چې یجادلون فی آیات الله جګړه کوي پایاتونو د الله تعالی کې بغیر سلطان نتاهم کبر مقتنا عند الله دوی به زاری دا پنځ دا الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله دغس مور لګول الله تعالی على كل قلب متكبر د هر متکبر فضل باندې جبار چغه سرکش وی من قبول الحق او فی المجادله عربی قاعده ده چې لفظ کل لفظ کل کنا کرا باندې داخلي د تعمیم افراد تعمیم افراد د پارا بدا قائم وي تعمیم اجزا د پاره بوي تعمیم اجزا د پاره دلته قلب نکره ده نو د قاعده مطابق سببي چې متکبر جبار ټول زړونه حالانکه دا غي یو زړو متکبر جبار ټول زړونه حالانکه زړه دا غي یو صاحب کشاف صحیح جواب ورکړی دی چې لفظی زی دلته کې محذوف دی علا کل ذی قلب ای کل ذی قلب کذالک اتبع الله علی کل ذی قلب الله مور لګوره په هر ځلو عالمانه متکبرین جبار اعتراض ختم شو دویم جواب بعض مفسرین ورکړي چې دلته قلب اگر چې نه کړه دی لیکن د معرفه په معنی کې دی معرفه په معنی کې هم دی نو معنا دا چې دلته ظلال یعنی گمراهی د ټول زړه د پاره د ټول زړه د پاره منی د عمومي قلب د پاره نه بلکې عموم ظلال بجميع القلب د پاره ده عموم ظلال ټول گمراهی بجميع القلب هغه لار د اسمانونو ته فطلع الى فطلع الى اله موسی فاطلع الى اله موسی چې زه مطلع شم په خدای د موسی علی السلام باندې فاطلع الى اله موسی چې ما ته پته ولګي وي نو د موسی علی صلوات و سلام خدای و انی وقال الذي آمن لدی ما قبل سر ربط فرعون دا ویلو چې ما اوریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد نو د مناظره قاعده دا وی چې د مخالف تقریر چې دغه غور سره ووري دي شي نو چې قابل اعتراض خبرې پکې کمینی اس وګنی چیړي مناظره دا اصول دي یعنی کاغم چیړي نو بس وخت به دیږي کې لاړ شي بس کوم قابل اعتراض خبرې ني هغه نشي وحاق بآل فرعون سوء العذاب فرعون لاسل کې ډېر غوسه ورله فوقاه الله سیئات ما مکرو پس بچ کدل الله تعالی د بدای داغه تدبیر نه چې کم دی کو فرعون لډیر غوسه په دی ور لجما په دربار کې ډیر الله د توحید دعوت عام کړي دا رجل مؤمن دلته نو تختید د فرعون غصه ته وکتل چې دغه موسوجي ځنګل کې د الله عبادت کې مشغول شي فرعون حکم وکړ چې کم زم دې ومندو نو قتل کوي فوجیان چې ځنګل ته راغلو نو د الله عبادت کې مشغول دي او شرمخان د حفاظت کې چاپی رولاړ دي نو فوجیان بیا هم د پس روان شو نو شرمخان په فوجیانو پس راتاو شو حمله وکړه او ټول فوجیان هلاک کړ الله ذکر فرمایي فوقاه الله بچ کدل را الله تعالی سیئات دا غبدای نه ما مکرو کم تدبیر چی غی کړو کله چې دی جګړه کوي په ور کې فیقول ضعفاء پس وای بلا تابعین للذین اغ کسانو ته استکبروا چې تکبر کړي دي ان كنا لكم تبعا پتا کی سرا مونږه چې تکبر عن ایمان کړي دي چې مونږه ستاسو د پاره لکم تبعن مونږ ستاسو د پاره تابعو نو فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو لرکول شي زمونږ نه نصیبا من النار سے حصہ دور قال الذين استكبروا اي بور تا غټ خلق ان كل فيها مون ټول پدی کیو مون بار ونه مون خلاصول نو مون ټول دلته یو سبا سفارشو ان الله قد حكم بين العباد فتاکیک سره الله او فیصله کوي په میند بندګانو کې بالجنه والنار د جنت او د جهنم وقال الذين في النار او هغه کسانو چې په اور کې او جميعا لخزنه جهنم اغا دربانچی د جهنم تا ادعو ربکم بلن ورک خپل پروردگار تا بلنه د کافرانو بني مگر په دنیا او په آخرت کې به گمراهي کې پراتی ان لننصر رسلنا ان لننصر رسلنا فتاکیک سرا منګه امداد کو د خپل رسولانو الله فرمایي برت مونږ واقع وی چې فرعون د موسی علی السلام باره کې دا وی چې ما پرېګ دی چې قتل کم دا موسی ضرور یقتل موسی او د رجل مؤمن د قتل اراده موکړه الله موسی علی السلام هم بچ کو او رجل مؤمن هم بچ کو مکه الله فرمای ضابطه بیانې چې ان لننصر رسولنا دې پورې قربت شي چې موږ امداد کوو د خپل رسولان لکه څنګه چې موږ د موسی او د رجل مؤمن بچ کړو دغه چې موږ د پیغمبرانو مدد کوو سوال دا پیدا کیږي چې د پیغمبرانو مدد خو الله تعالی ضرور کوي او الله ویلیم دي چې موږ یې ضرور مدد کوو حالان کې ډېر انبیا شهیدان کړی شوی دي هغه وخت د الله امداد شرط هو بیا ډېر انبیا په هجرت باندې مجبور کړی شوی دي نو هغه وخت امداد څنګه و دای چې هجرت لپاره د امداد شرط و جواب د دې ابن کثیر ورکړی دی علامه ابن کثیر رحمت الله علیه د محمد بن یزید طبری محمد بن یزید بن جریر طبری په حواله سره نقل کړی دی علامه علوسی رحمت الله علیه او علامه تنویر رحمت الله علیه هم ذکر کړی دی لیکن مراد ته نه بازي چې مونږه د باز رسولانو خپل امداد کړي دي چې مونږه د خپل باز رسولانو امداد کړي دي او بیا فرمای وذالک سائغ فی کلام العرب ابن جریر تبری هغه وی وی چې دا د عربو په کلام کې دا خبره درسته ده دې کې څه ممانعات نشته چې دلته نه بعض مراد غسته شوی د جامنه پیغمبران چې کله شهیدان کړی شو نو الله انتقام واغسته کنه بخت نو سره په بنی اسرائیل راولېګو او د پیغمبرانو بدله ها پیغمبرانو بدله ته نه واغستا بخت نو سر دی تباہ و برباد کړ تاخت و تاراج کړ ټول د قتل عام اعلان کړو دومره وینې توې کړو چې دا غي حد نو علامه سلام دهلوی هغه یو جواب ورکړي چې کوم انبیاو ته د جهاد حکمو الله دا غي مدد وکړو یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم فکم اور چې پیدا ورنکی ظالمان لا معذرت ددی ولهم اللعنت او دې د پار لعنت وی ولهم سود دار او دې د پار هغه بد کور وی ولقد اتینا موسی الهدى او پتا کی سرور کومګه موسی علی السلام له هدایت یعنی تورات واورثنا بنی اسرائیل او موږ وارثان جوړ کړو بنی اسرائیل د کتاب من اسرائیل الکتاب د کتاب من بعد موسی پس د موسی علی السلام نه هدا و ذکر چې هغه هدایت ته و ذکر او نصیحت ته لولل الباب د پار د عقل والو فاصبر پس صبر وکا ان وعد الله حق چې پتا کی سره وعده د الله رښتونه ده واستغفر لذنبک او بخنه غواړه د ګناه خپل لپاره واستغفر لذنبک د اهل حق مسلک هغه دا دی چې پیغمبران معصوم دي عصمت انبیاء خو حق نه نبی د استغفار سمانه شو جواب دا دی چې کوم اجتهاد کوم اجتهادي غلطي به وشوه نو استغفار به کولو دوی مدا چې د آیت د تعلیم د پاره د امت له تعلیم ورکي چې په هر غلطه دی خامخ استغفار وکي چې امت کې دا تعلیم وی استغفار او اجتهادي خطا بکې د لک آدم علی السلام نشوا یونس علی السلام نشوي دا داسي پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د دغه دا د بدر قیدیان ناغي بارکه د حضرت عمر رائے ولی په قران کې بیا راغلی و تنبیه ملاو شو داسې د ابن ابي په جنازه کې جنازه کول باندې ولی دومره تنبیه ملاوي دا یا په استغفار غوښتو د ابن ابي لپاره هغه ولی دومره تنبیه ملاوي دا یا د امهات المؤمنین د دغه باره کې پردې باره کې نو دا تنبیحات چې ټول ملاوېدل نو دغه ته اشاره ده هاجی یو تعلیم د امت وکنه چې امت له تعلیم ورکو خو اجتهادي خطا غلطی نه خطا چې ډیره دپ پکې ملحوظ نظر وي ولل مسیء باب افعال ندی گناہ کوونکې مشرک بالله قلیلا ما تتذکرون ډیر لږ د چې تاسو نصیحت حاصل وي ای تذکرون قلیلا ما تاسو نصیحت حاصل وي دا ډیر لږ دی ان ساعت لاتیه پتا کی سر قیامت چې قام قرات تم کړي لا ریب فیها په دې نور هم ډېر حواله شته غره چې عبادت په معنا د دعا کې دي ګلدسته توحید ناظر شیخ القرآن د ګجراوالی رحمه الله تعالی داغي تصنیف دی هغه کې غي ذکر کړی دی حجت الله البالغه کې هم شاه ولی الله رحمت الله علیه دې له ترجیح ورکړی دا بعض حضرات په خپل اصل معنی کې هم اخلي رابطه ما قبل سره دا دی چې پرم د قیامت اثبات و مخکې اثبات د توحید رد د شرک دی او د توحید ثمره او د شرک وبال دواړه موقوف دي په قیامت باندې جزاء او سزا به الته ملاويږي بل ربط دا چې ما قبل کې بیان د مکذبینو او په دې رکو کې اوس بیان د اتمام حجت ته پاغي باندې الله فرمایي الله الذي الله غذات ته جعل لكم الليل چې ګرځولې تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه د پاره دې اي تستريحوا فيه چې تاسو هغه کې آرام وکړي اوس مونږ پکې نه کړو بس دا و یو یت په بل کې ودو درځي کله کله داسې عوارض پیښي چې خوب ونشي نن ونشو وګرځیدم لتسکنو فيه چې تاسو آرام حاصل کړئ طرف ته ونه والنهار مبصرا اور از د پاره د لیدو ان الله لذو فضل علی الناس پتا کی سره الله تعالی خامخا فضل والے په خلکو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر د خلکو نه شکریا نه ادا کوي ذالکم الله ربکم دغه بان الله واحد لا شريك له کله چې دا دلایل رااله چې الله یو دې شریک نشتا من ربي د جانب د پروردگار زمانہ و امرت او ما ته حکم شو ان اسلم لرب العالمین چې دې طاعت کوم د رب العالمین د پاره والذي خلقكم الله غزا تج پیدا کړی تاسو لرا من تراب من تراب د خورنا د شیخ ته وایي چې دی به د شیخ د شیخ ته وایي چې دا شیخ د شیخ په شاخ کې کوس کا کنه یې شیخه د شیخ ته وایي چې دا شیخ د شیخ په شاخ کې کوس کا نو مې دا به ویل چې د شیخ په شاخ کې شخ کا چې خه مضبوطه شو نو فرمایي ولتبلغوا اجلا مسمى او د پاره دې چې تاسو تلاش کړئ چې ورسیږي تاسو اجل مقرر تا وقت معلومه ولعلکم تعقلون او خایږي چې تاسو ته عقل راشي هو الذی یحیی و یمیت الله غزاد ته چې ژوند کول کوي به حیات العلم و یمیت بالجهل ستاسو د دلایل انکار کوي الله تعالی فرمایل چې ولې نه ګوري للذین آیت نمینه هغه کسان ته چې جګړه کوي مونږ سره پایاتون دا الله کې جګړه کوي بل رب تیرای چې ما قبل کې بیان د دلایل او توحید دی او په دې آیاتونو کې بیان د مجادلینو د رسالت دی الم تر الى الذين يجادلون آیا نبینی تو الى الذين کسانو طرف تا یجادلون فی آیات الله چې جګړه کوي پایاتونو د الله کې ان یصرفون چې کوم خوا ورتاویږي الذين كذبوا بالكتاب او کسان چې تکذیب کوي د کتاب او بیمار سلنا به او پا بلکې نو مونږه چې بلنه مور کړې مونږ مخکې د دینا سسی لکدار کې ظل الله الکافرین هم دارنګ گمراه کې الله کافران لر ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض دا عذاب په دی وجہ چې تاسو تفرحون شدت فرح یو ډیره خوشحالي یو لګه خوشحالي لګه خوشحالي خو عامه خوشحالي ډیره خوشحالي هغه چې د سترګو نور سره وخ کې راشي دته مرح وای مرح دویم تفسیری بعضو داسې کړی دی چې فرح داسې خوشحالي چې په زړه کې وي او مرح داسې خوشحالي چې داغه اثرات په بدن باندې بد ټکانه د متکبرینو د پاره فاصبر ان وعد الله حق فصبر کا پتا کی سر وعد د الله حق دا فاما نرینک پس که چری مونږ او کو تا تبعض الذی بعض یاغا نعدهم بعض الذی نرینک بعض من عذاب النار الذين نعدهم دکم چې مونږ وعده کړې دای سره الله فرمای الله الذي بل رب تیج ما ما قبل کی مضمون د رسالت او پدې کې مضمون د توحید دی خلاصې سره التذکیر به ایام الله او ایمان الیأس لا یقبلو نا امیده ایمان باندې قبلی او چوخی تاسو ته نشانات قل ای آیات توحیده و قدرته فای آیات الله تنکرون پس کما آیاتونه د الله تعالی د کوم تاسو انکار کوي افلم یسیرو آیا پس دی نظر دی پل ارض پزمکه کې فینظرو پس نظرو کې کیف کان عاقبت الذین من قبلهم چې څنګه انجام دا کسانو چې کوم مخکې دینو کانو اکثر منهم نو کافرانو سره خو علم نشته هنر دی ور سره دلته ما عندهم من العلم دا ذکر ولې وکړو علامه محلی رحمت الله علیه جلال الدین محلی افرمای چې د فرحو ضمیر د کفارو طرف ته راځي دي او د عندهم ضمیر رسولانو طرف ته راځي دي یعنی تعجب بکو دی کافرانو په دغه علم چې کوم رسولانو سره وو تعجب بکو دی کافرانو په دغه علم چې کوم رسولانو سره نو علم د کافرانو ته مراد نشه علم د رسولانو ته مراد شي بل د عندهم ضمیر رسولانو طرف ته راځي دي بیا هم دا خبره ټیک شو امام رازی فرمایي چې سوره روم کې دي چې علمون ظاهرا من الحیات الدنیا پیجنې دی ظاهر د ژوند د دنیا ظاهری علم د ژوند د دنیا دا وایي سوره روم کې شتا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا چې دا کافران د ژوند د دنیا په غ ظاهر خو پویدل کنه چې دا کافران دی پیجندو د دنیا زندگی او آخرت نه غي غافلو نوې به نو دی وایي چې دلته د علم لفظ ویل شوی دی نو مطلب بداوی چې کافر خوشاله وو چې هغه سره د دنیا د علم دی ای خوشحالی کوله په دی باندې چې هغه سره د دنیا علم دی طریقه د الله تعالی دا چې هغه چلیږي چې تیر شوی داغه په بندګانو خپلو کې وقصر هنالک الکافرون او نقصان کې پریوتل په دغه ځای کې کافران وقت رویتهم العذاب ای ذالک الوقت